الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى يدل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلالة والإهتداء خلق الضلالة والإهتداء لأنه الخالق وحده وفي التقييد بالمشية إشارة إلى أن ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق غرض د ماتن رحمت الله علیه له دې متن نه بیان دی وی بلې مسئلې دا هغه ده چې گمراه کول دا هم الله تعالی کوي چاته چې خوښه سي گمراهي کی او هدایت هم الله رب العزت کوي چاته یې چې خوښه شي نو هدایت ورته وکړي د دغه ادلال او د اهتدا معنا څه ده نو د دې د پاره شارح رحمت الله علیه وضاحت کړی ده د یی چې مراد له گمراه کولو دی او چانه چې الله یې گمراه کی مطلب څه ده یا مثلا یو سړی الله تعالی یو کس ته هدایت وکړي د دې اهتدا مطلب څه ده نو دی یایي چې د دې معنی دا ده چې کله په خپل اختیار سره یو بنده هغه ګمراهي غوره کړله نو الله تعالی د ده دپاره خلق د دې دلالت وکړي یو سړي په خپل اختیار او خوښه باندې هغه هدایت غوره که نو الله تعالی دې د دې پاره خلق دې هدایت وکي نو دغه خلق الاهتداء و خلق الضلاله عبارت د لسنا له دغه ادلال او له اهتداء نه ځینې خلکو د اهتدا نه دا معنا اخیستې ده د اهتدا ویلی کېږي دې لره چې بیان و طریق الحق وي دا خبره صحیح نه ده ځکه اهتداء او ادلال دا مختص دي له الله تعالی سره نو دا خو عام ده په حق دي ټولو کې ده او دا رنګه ادلال ځینو ویلي دي چې دا عبارت ده عن وجدان العبد دوالنه له پیدا کولو دي بندنه ګمراه نو دا معنام دي دي دي پاره صحیح نه ده خو لیکن دومره ده چې د دغه هدایت او د دغه ادلال نسبت حقیقی خو په طرف د واجب سبحانه باندې کېدلی سي البته مجازي نسبت د دې کله د اهتدا او د ادلال هغه غیر د باری تعالی نه نورو تم کېدلی سي لکه مثلا د اهتدا نسبت هغه مجازا نبی کریم علیه السلام ته راځي یا قران کریم ته راځي د ادلال نسبت هغه کله الله رب العزت هغه شیطان ته کوي او کله هغه بوتانو ته کوي لکه انهن ادللنا کثیرا نو وجه دا ده چې هغه سبب لپاره دې دغه هدا سبب لپاره دې دغه هدایت او یا سبب لپاره دې ادلال دي پیغمبر علی السلام سبب لپاره دې هدایت قران کریم سبب لپاره دې هدایت دا رنګه هغه د دې مد مقابل کې شیطان سبب لپاره دې ادلال او دا رنګه هغه دویم اسنام دا سبب لپاره دې ادلال بیا دې ذکر کوي خبره ده چه په رائ د معتزله و بندې ددې معنا څه ده نو یوه معنا ذکر کړې ده هغه دا چه دوی ائي چه هدایت ویلې کیږي څه لره هغه بیانولو دې سیخې لارې لره خو دی ائي چه دغه معنا باطله ده ځکه مخالفه ده د نصوص قطعیه و نه. ځکه که د هدایت معنا دا واخلې چې بیانول د حق لارې نو بیا قرآن کریم کې الله تعالی نبی کریم علیه السلام ته ولې ویلې چې انک لا تهدی من احببت نو اوس د پیغمبر علیه السلام بعثت هغه سوی دی د پاره وو چې خلکو ته به سیخه لاره خي سمه لاره به خلکو ته ښيي. نو اوس چې الله رب العزت دا وویلې چې انک لا تهدی نه پې ورنه وکړله که دې هدایت معنی دا وي چې د سیخې لارې بیانول او د سمې لارې بیانول بیا خو معنی دا سوه چې پیغمبره ته هغه سمه لاره خلکو خلکو ته نه سې ښوولی حالانکې بعثت د انبیاء علیهم السلام سوی د لپاره د بیان و طریق صواب. او دا رنګه دویم قول دی نبی کریم علیه السلام به صحیح نو ځکه تحصیل الحاصل برات پیغمبر علیه السلام ویل دی اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون پروردګار ته د ما قوم ته هدایت وکې نو اوس هدایت او بیان او طریق هغه خود کاوو نو چې دیغه نه بعد بیا دی الله ته سوال کوي چې پروردګار ته سملار ورته وخه نو سمه لاره خو ده ښودلې وه، نو د هغه دپاره خو د ده بعثت راغلی وو، چې سمه لاره يې وري ده ښوولې وه، د هغه نه بعد يې الله ته ويلې چې خدايه سمه لار بيا ورته وښيه، دا خو بيا تحصيل د حاصل وو، دا هم باطله. معلومه شوله چې دغه معنی د دې دپاره نه ده. معلومه شوله چې دغه معنی د دې دپاره نه ده. السلام علیکم. خدای فضل ده شکر او سبق شروع ده ولا ولې څه دی ویلې بس عملګری نه دی راغلی غوس را رابطه وکړي غوس را یو جره سي په سرک باندې پاک سرک نه خو بس لږ انتظار وکړه که موټر پیدا څخه ده چې دوه کتابو تر ورسې کوم خره او سلام علیکم نو نو خبره دا شوله چې دغه معنا چې معتزله او ذکر کړي دغه معنا خو د نصوصو نه خلاف ده نو دی وجنه دغه معنا صحیح نه ده خو لیکن د یای چې مشهور اختلاف په مابین دی اهل سنت والجماعت کې دا ده چې اهل سنت یې سنا ده په معنا د لارښوونې سره ده او رایه د معتزله او دا دا سنا دا ویل کېږي الدلاله الموصله الى المطلوب د دې وضاحت تاسو فنونو کې زده کړی ده خو خبره دا ده چې جار اللازم محشري تفسیر کشاف کې د دې قولینو په مابین کې محاکمه کړې ده ویلی دی چه نزاع بین الفریقین دا نزاع اصلا ده نه ځکه چه اصل کی د دغه هدایت د پاره په کلام د عربو کی دوه قسمه استعمال راغلی ده کله دی مستعملیږی مفعول ثانی ته متعدی بالذات او کله مستعملیږی مفعول ثانی ته هغه په واسطه د حرف جر سره نو چیرته چې د د استعمال هغه بذات راغلی وي دا به په معنا د دلالت موصله ال المطلوب سره وي او کوم مواضعو کې چې دا هغه متعدی په واسطه د حرف جر سره دا نو دا به په معنا د ارات او طریق سره وي نو دی یایي چې د دغه اهل سنت والجماعت او د معتزله او په مابین کې هیڅ مخالفت هم نه دراغلی ولې وې دی او جنا چې اصلا د دې لپاره دوه استعمال دي یو استعمال دا راغلی دا چې هغه په واسطه د حرف جر سره ده او دویمه بدون د واسطه د حرف جر نه ده نو چیرته چې استعمال د دې بدون د واسطه د حرف جر نه ده الته په معنا د الدلاله الموصله الى المطلوب سره ده نو معنی یې دا ده چې الله تعالی موږ وصل کړي هغه، مطلوب، لره، نو دلته ترېنه هغه دلالت موصله مراد ده او بل ځای کې راځي، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، نو دلته د هدایت استعمال په واسطې د حرف جر راغلی ده، للتی په واسطې د لام سره راغلی ده، نو دلته دا په معنی د اراءة الطریق ده، نو دغه نزاع بین الفریقین له سره شته نه، ځکه دواړه استعماله راغلي دي، خو لیکن. یو استعمال هغه بالذات او بل په واسطه د حرف جر سره ده اخیرنۍ عقیده د معتزله او التمخ کې موږ اشاره ورته کړې وای او بل ذکر کې هغه دا ده چې دوی یې چې ما هو الاصلح دا په الله تعالی باندې واجب ده چه کوم شی هغه ډیر فایده من وی په دنیا اخرت کی دا دی بنده دی پاره په الله باندی واجب دا دا چه دا به ورته رسی ولی وی دی وجه نه چه دغه ما هو الاصلح که الله تعالی بنده تا ونه رسی نو بیا موږ له تانه پښتنه کو چه د خدای علم په دی باندی نه وو او که الله تعالی علم ور باندی وو خو لیکن بنده ته ورکول نه نو که چیرته د سوي چې د الله تعالی علم نه وي نو فیلزم الصفها والجهل فی جنابه تعالی تعالی الله عن ذلك علوا کبیره او کته یې چې نه د الله خو علم ستور بنده خو دیغه سره باوجود بنده ته نه ورکی نو بیا خو بخل راغی په جنابه تعالی تعالی الله عن ذلك علوا کبیره د دوی په دلیل پوه شئ. معتزله یايي چې کوم شی د بنده د پاره ډیر نفع مند ده هغه که په دنیا کې ده او دارنګه که په آخرت کې ده دا په الله باندې واجب ده دا چې دا به بنده ته رسوي نو دلیل یې څه ویلی دلیل یې دا ویلی ده چې اصل خبره دا ده چې کچیرته دغه ما هو الاصلح الله بنده ته نه رسي نو زه له تا پوښتنه دا کوم چې دا الله ته معلومه نه ده او که الله تعالی ته معلومه ده د علم با وجود نه ورکی که د خدای په دې علم نه راغلی والعیاذ بالله نو بیا خو نسبت د جهل راغی الله تعالی ته تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا او کته یې چې خدای ته معلوم ده خو بیا یم بنده ته نه ورکوي نو والعیاذ بالله بخل کوي نو بیا خو نسبت د بخل راغی الله تعالی لره تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا نو موږ یایو چې نا ما هو الاصلح دا په الله تعالی باندې واجب نه ده ولې وې دی وجنه چې کچیرته دا په الله باندې واجب وای لما خلق الكافر الفقير المعز فی الدنیا والآخرة لکن تالی باطل فالمقدم ما مثله وجه د بطلان تالی خو ظاهره ده چې الله تعالی فقیر، کافر، پیدا کړی ده چې هغه ته دنیا کې هم تکلیف ده او په آخرت کې هم عذابونه دي وجه د ملازمې دا څه لازمه ده چې که ما هو الاصلح په الله واجب وای نو بیا به دی مسکین په دنیا کې نه پیدا کاو وی وجه د ملازمې وجه دې ملازمه دا ده چې ما هو الاصلح دې د دې پاره په دنیا کې مالداری و چې په دنیا کې د عیش او عشرت او زندگی برابر وي ځکه اخرت خو اسی برباد ده نو بیا به الله تعالی دغه بیا به الله تعالی دغه مسکین نه پیدا کاو کافر ځکه چې دا خو دنیا کې د دې لپاره ما هو الاصلح نه ده او دا رنګ په آخرت کې د دې لپاره ما هو الاصلح نه ده نو ددې وجې نه موږ روزمره مشاهده کوو چې الله تعالی په کافرانو کې مسکینان پیدا کړي دي نو دا دلیل ددې خبرې ده چې ما هو الاصلح بنده ته رسول په الله باندې واجب نه دي یوه دویم دلیل دا ویلی ده دویم دلیل دا ویلی ده چې کما هو الاصلح په الله باندې واجب سي لما كان له امتنان على العباد لكن تالي باطل فالمقدم مثله وجد بطلان تالي دا خو ظاهره ده ځکه په الله د الله تعالی احسان په دې بندگانو بندستا اود په دې بندګانو باندې د الله تعالی شکریا لازم ده وجه د ملازمه چې کچیرته ما هو الاصلح په الله باندې واجب وای نو بیا به د الله احسان په بندگانو ولې نو او په بندگانو باندې به د شکریه ادا کول ولې نو وې دې وجنه چې دغه ما هو الاصلح رسول خو بو په الله باندې واجب وو نو چې الله دا بنده ته ورسوله چې څومره انعامات ورکړه دا د دې بنده لپاره اصلح دی او کنه خو دا خو الله تعالی اله خپل ذمه فارغه کړله نو په بنده باندې احسان دې څه اړوي بنده به د دې شکریه دې څه ادا کی دا خو اسی د حق واجبو بنده ته به رساو والعیاذ بالله نو بیا خو دې الله تعالی په دې بنده احسان نه ثابتې ده او په دې بنده باندې دې الله تعالی شکریه نه لازمې ده خو لیکن موږ وینو د نصوص قطعیه او براهین قطعیه او ثابته ده چې د الله رب العزت امتنان هغه په بنده ګانو بندې موجود شکر دی باری تعالی په دې بنده ګانو بندې لازم ډیر ښه دلایل لیدي رزلو په مطمئن سي کنه تاسو په پوه شئ دویم دلیل هم څه ویل چې ما هو الاصلح دا په الله باندې واجب نه ده چې بنده ته ورسي ولیک دا په بنده باندې واجب وای لما كان له امتنان على العباد نو بیا به د الله تعالی احسان په دې بندګانو باندې نه او شکر دې به باری تعالی هغه به په دې بندګانو باندې واجب نه وو ولی تعالی خو باطل ده ځکه موږ وینو چې د الله تعالی احسان هم په بندګانو ستا او دارنګ دې الله تعالی شکر هم په دې بندګانو لازم ده وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې دا به نه لازم سوي وی وجه د ملازمه دا ده کما هو الاصلح په باری باندې واجب وای نو دا خو په د اصل لازمه ورسول به دا خو د صرف دومره کړی دی چې ایفاده حق واجبه یې کړی ده هغه کوم حق چې په د باندې واجب وو د خپل ذمہواره سرته ورسوله نو الای خپل حق او ذمہواره پوره کړی ده نو د الله احسان چیرته راغی د الله شکرې په څه باندې لازم شو دریم دلیل دا ده دریم دلیل دا ده چې کچیرته دسی وای چې ما هو الاصلح په الله باندې واجب وای نو لما كان امتنانه على النبي عليه السلام فوق امتنانه على ابي جهل نو بیا خو به احسان دی الله په پیغمبر علی السلام زیات نو ل احسان دی دنه په ابي جهل نو څومره احسانات چې الله په ابي جهل کړی دي یو غمره احسانات په نبی کریم علیه السلام بم راغلی وو بیا خو به رسول الله لپاره فوقیت نه وو تالي باطل مقدمه مثل وجه د بطلان تالي وي ځکه ظاهره ده چې فوقیت هغه د امتنان د الله د پاره د احسان د الله د پاره پر رسول الله باندې ثابت ده په نسبت سره چاته ابي جهل ته وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا به دا احسان پر رسول الله زیات نو په نسبت سره هغه احسان ته په ابي جهل وی وجه د ملازمه خو دا ده صاحبه چې ما هو الاصلاح چې په الله باندې واجب کې نو کوم شي چې ډیر ګټور دی ابي جهل دی پاره وو الله یې غتم رسول دي ما هو الاصلح الله پیغمبر تم رسول دي د دوه په مابین کې مساوات راغی کنه ما هو الاصلح یو تم رسول او ما هو الاصلح بل ته نو بیا دغه او تفوق دی رسول الله په څه باندې ثابت ده په ابي جهل چې په دې الله ډیر احسانات کړی او په یې ډیر نه دي کړی نه سولې پوي ذهن ته مو رسیده معلومه شوه چې ماهو الاصلاح دا په الله تعالی باندې واجب نه ده او دریمه خبره دا ده او دریمه خبره دا ده چې کچیرته ما هو الاصلح هغه په الله تعالی باندې واجب وای نو بیا به د دغه سوال د بنده لپاره د توفیق د طاعاتو لپاره د لری کولو د مصايبو لپاره په دې دعاګانو کې هیڅ فائدم نه و حالان کې د نصوص قطعیه او ثابته ده په دې کې پایده موجوده ده تالي باطل وجه د بطلان تالي دغه سوله وجه د ملازمه دا څه لازمه ده چې بیا و پدې کې پایده نه و وی ځکه چې هغه کوم شی ډیر اصلح ده هغه خو په الله واجب ده اسی د خپل ذمہ واره ده پر کوي به هغه به تا ته رسي نو ته چې اوس دا دعاګانې غواړي چې خدای مال دینه بچ کې د دې بچاو څه معنا سوله هغه خو تا ته رسیږي نه ځکه په الله واجب ده دا به تا ته نه رسي ځکه د اصلاح خلاف ده نو بیا د توفیق د طاعات سوال چې ته کوي چې خدای دې دې طاعت توفیق ماته شامل حال کې نو بیا په دې کې څه فائدہ و یا یې صاحبانو نه نه و ځکه دا چې د تا لپاره یو ری ګټور وو نو دغه اصلاح په پالا باندې واجب و چې تا ته ورسي نو دې دعا څه فائدہ سوله هو پیدل نو بیا خو د دې لپاره هیڅ فائدہ مرانه غلله معلومه سوله چې ما هو الاصلاح دا په الله تعالی باندې واجب نه ده او پیدله که ته یې چې دوی خبره دا ذکر کړې ده چې نه بیا یا نسبت د جهل راځي او یا نسبت د هغه بخل راځي باری تعالی لره نو مګې جنا یو شی هم لازمي کی ځکه چې دغه کوم شی باری تعالی منع کوي دا حق د دغه مانع ده کنه دا دی واجب خپل حق ده او خپل حق کې هر رنګه تصرف چې څوک غواړي هغه کولای شي نه نسبت د جهل راځي ته الله تعالی چې کوم شی بنده نه منع کوي دې ته بخل نه لیکيږي ځکه دا حق دی چا ده د الله رب العزت د معنی ده او د معنی لپاره دا جایز ده چې دې هغه خپل حق چاته رسی وری کی او چاته نور کی نور کی دې ته بخل نه لیکيږي وو پیدل دویمه خبره ده دویمه خبره دا ده چې صاحبہ دا خو ته قیاس د غائب په شاهد باندې کې قیاس دی واجب په ممکن باندې کې دغه دوه کاره دا د هغه چا په حق کې بخل یا جهل بلل کیږي چې هغه له جملې د ممکناتو نه وي هغه حکیم نه وي او ذات دی باری تعالی حکیم عالم بعواقب الامور ده الله تعالی حکیم ذات ده نو د حکیم کار هغه به مصلحت نه وي په هغه کې فائدہ وي او حکیم یای هغه چا لره چې هغه عالم وي بعواقب الامور هغه د شل انجام نه خبر ده ظاهر کې به تا ته تاواني ولیکن په هغه کې په واقع کې باغ ته لپاره نافع وي یو سړی باندې مصیبت راځي تکلیف ورته ورسیږي ظاهر کې د لپاره هغه انفع نه وي اصلح نه وي خو لیکن په یغه باندې چې کومه ثمره الله تعالی مرتب کړي هغه د لپاره د دغه زرچند بهتري نو الله تعالی هغه ذات ده چې هغه عالم د بعواقب الامور كلها عواقب د امور ټول ورته معلوم دي نو چې کله دی په عواقب د امور باندې خبر ده نو اوس که یو شي کې ظاهر مکته ضرر معلومیږي ولیکن په واقع کې دغه یې ده لپاره اصلح وي نو نه نسبت د جهل راغلی ده او نه نسبت د بخل راغلی ده نو ته قیاس هغه څه دی واجب په شاهد باندې کوي دی واجب په ممکن باندې کوي نو دا قیاس مع الفارق ده او علاوه له دینه دا د معتزلی دلتانه دا پښتنه کوم چې ته یې چې په الله واجب ده چې ورته ورسې وي دا واجب نه ته څه خلې دی واجب نه واجب شرعي اخلي واجب شرعي څه ته ویل کیږي چې په ترک دې سره سړی مستحق دی عقاب ګرځي او که سړی ونه کینو بیا به هغه شارع عقاب ورکي اوس فوق الواجب بل شارع استا چې که الله یې ونه کی خدای ته عذاب ورکي ولا یعذ بالله هو پیدل واجب شرعي خو نه اخیسته کیږي او کته یې چې نه واجب نه واجب عقلي اخلمه واجب عقلي خو دې ته ویل کیږي چه هغه ترک د هغه ممکن نه عقلا ترک د هغه اه مخالفت د هغه نه عقلا ممکن نه نو چه عقلا مخالفت ممکن نه خو معنی دا ده چې واجب به خامخا کی نو چې خامخا یې کی نو دا خو تاسو منئ چې الله تعالی فاعل مستر ده که فاعل مختار یې فاعل مختار ده الله خو فاعل بالاسترار نه ده نو په دغه تقدیر باندې چې ته یې چې نه خامخا به کی پوپیدلی ترک یې عقلا ناممکن ده نو بیا خو لازم سو الجبر والاضطرار فی جنابه تعالی او جبر او اضطرار د دینه خو الله منزه ده نو معلومه سوله چې د تاسو قول دا مردود او باطل قول ده ډیر خو پوخره دی پوکړي تاسو په پوه شئ چې تا دی واجب نه څه واخیستل واجب شرعي اخلي واجب شرعي خو دې ته ویل کېږي چې که سړی یې پرېږدي نو شارع په هغې عقاب ورکوي نو د الله نه پورته بل شا... شا... بل شارع سته چې که الله یې والعیاذ بالله دغه اصلح ونه کړي بنده ته یې ونه رسي نو بل څوک عذاب ورکړي نه او که ته یې چې له دې نه زه عقلي اخلم نو عقلي خو دې ته ویل کېږي چې لا یمکنو من ترک امکان د پرېښودوی نه يي عقلاً نو چې امکان د پرېښودوی نه يي خو معنی دی و په دې کې مجبوري خامخا به يې کوي نو دا خو منقوص ده لقاعدة الاختيار بیا خو د الله د پاره اختیار پاتې نه سه الله تعالی فاعل مختار نه سه الله فاعل مستر وګرځیده حالان کې موږ مخکې ثابته کړې و دا خبره چې الله فاعل مختار ده فاعل مستر نه ده وعذاب القبر للمنکرین حقنا تاسو په درس پوه شئ عبارت وکړئ والله تعالی يدل من يشاء ويهدي من يشاء الله گمراه کوي چاته چې خوښ سي هدايت کوي چاته چې خوښ سي په دې معنی باندې الله گمراهي او هدايت ورته پیدا کوي لانه الخالق وحده ځکه خالق صرف یو دی دا وفي التقييد بالمشيئه اشارتنا چې کله مګویلې چې من يشاء په دې کې اشاره ده اله دې خبرې لره اليس المراد بالهدايتې چې هدايت هغه په معنا دې بيانولو دې طريق دې حق سره نه ده لأنه عام نه ځکه دا عام ده في حق الکل ولا الادلال عبارتنا او نه ادلال عبارت ده له وجدا کو له پيدا کولو دې بنده نه ګمراه وتسميته دوالنه چې يا په عرف کې دې مسما سوی ده په ګمراه سره اذ لا معنی لتعليق ذلک ځکه ددې خو څه مطلب نه ده موجود له معلقولو ددې سره له مشيت دې باري تعالی سره نعم او خبره دا ده قد تضاف الهدایت کلا نسبت د هدایت کېدلی سي الی النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم علیه السلام ته مجازا به طریق تسبیب په طریقې د تسبیب سره کما یسندو چې هغه سبب ده تسبیب په طریقې خو پوه شو کنه ما وضاحت وکړ کما یسندو لکه نسبت کېدلی سي قران کریم لره او کله نسبت کېدلی سي ادلا د ادلال شیطان لره مجازا لکه نسبت کېدلی سي بوتانو لره مجازا بطریق تسبیب ثم المذکور فی کلام المشایخ بیا ذکر شوي په کلام د مشایخو کې دا دي، ان الهدایت عندنا خلق الاهتداء چې هدایت په نزد په نزد موږ باندې عبارت ده له پیدا کولو د هغه طاعتنا لکه هداه الله فلم یهتد نو دا مجاز مجاز ده له دلالت او له دعوت کولو نه هغه سیخې لارې لره وعند المعتزله او په رایه د معتزلهو باندې عبارت ده له بیانولو د طریق الصواب نه وهو باطل دا خو باطل ده لقوله تعالی یو له وجې دې دې قول دې الله نه چې انک لا تهدی ځکه که دغه معنا یې سي نو پیغمبران راغلي دنیا ته څه دې پاره دي د بیانولو د طریق او ثواب د پاره چې خلکو ته سمه لاره وخی او دلته خو الله ترې نه پکړه د ستې نه شي کولای دغه معنا نه ده حقیقتا نه دغه مجازن سې کیږي او ولقوله عليه السلام او يا او بل دويم لوجد دي قول دي نبي كريم عليه السلام نا اللهم اهدي قومي مع انه بين الطريقه ودعاهم الى الاهتداء زکه د خلار ورته بیان کړي وا او دعوت په طرف د هدايت باندې ور کړي وو نو په دغه کې تحصيل دي حاصل ده کدغه معنا واخلو والمشهور مشهوره دا ده چې هدایت په نزد معتزلو بندې عبارت ده له هغه دلالت نه، الموصلة الی المطلوب، چې هغه وصل کوونکی وي مطلوب لره، وعندنا په نزد موږ بندې هغه عبارت ده له هغه دلالت نه، علی طریق یوصل الی المطلوب، چې په هغه طریقې بندې وي چې سړی مطلوب ته ورسره رسیږي، عام ردې عام له دې نه، حصل الوصول والاهتداء، که دغه وصول او اهتداء حاصل شوی وي یا نه وي حاصل شوی، وما هو الاصلح. هغه شی چې ډېر ګټور وي لپاره دې بنده فليس ذلک بواجب نه دا لازم نه ده په الله تعالی واجب نه ده په الله تعالی باندې والا لما خلق الکافر الفقير دا ټول دلائل بنا دي په نمه د قياس استثنائي رفعي سره مذکور فی الكتاب مقدم د قياس ده تالي او ملازمه هغه خارجي او متوي دي وو پیدل د اهل سنت دا ټول دلائل بنا دي په نمه د قياس مخکې ما وضاحت وکړ تاسو په پوه شوي وإلا لما خلق الكافر الفقير لكن تالي باطل فالمقدم مثله المعذب في الدنيا والآخرة چاغت عذاب د په دنیا او آخرت کې ولا ما كان له امتناننا دویم دلیل دا چې کما هو الاصلح واجب وي نو بیا به احسان نو دی الله تعالی په بندگانو باندې او استحقاق د شکر بنو په دغه هدایت او په فیضان د اقسامو د نیکوی کې د انعاماتو کې لکونها لکونها اداء للواجب ځکه دا خو به الله خپل ذمه واره فارغه کړې وه ولما کان له امتن ولما کان امتنانه او دریم دلیل دا داسې بیا بنو احسان د الله تعالی پر رسول الله علیه السلام پورته له احسان د دنا په ابي جهل د الله لعنت دی په د بندوي اذ فعل بكل منهما ځکه الله کړی دی له هر یو سره بې غایته مقدوره په انتهایی هغه څه باندې چې هغه د ده په وس کې و له اصلح له نه ولا ما کان لسوال العصمة او څلورمه دا ده چې بیا د سوال د حفاظت د پاره له هغه ګناهونو نه او د توفیق د طاعاتو او د لرې کولو د مصائبو والبسط فی الخصب او دارنګه د هغه پراخی په قحطوی کې والرخاء او د هغه پر وسعت معنا څه فائده بنور راغلی لئن ما لم يفعل ځکه هغه شی چې هغه نه وی سوی په حق د هر یو کې فهو مفسدة له نو هغه به فاسدونکی وي د ما هو الاصلح لرانو یجب علی الله ترکها یجب ترک یجب علی الله لازم د په الله تعالی باندې پرېخول دي دي نو دا هر یو چې په دې کې فساد او نقصان وي د دې پرېخول په الله باندې لازم دي لکه مثلا قحطي راغله اوس په دې کې فساد ده کنه تاوان ده د خلکو لپاره اصلح دا ده چې دا قحطي لري کی نو په الله باندې واجب ده دا بلري کی که ته سوال وکې او کوي نه کې یتا سوال به څه فائدہ راغله مطلب پېښوي ولما بقي في قدرة هذا ال... ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة او بلدارا چنوي په پاتې سوی په قدرت الله تعالی کې په نسبت سره مصالح د بندگانو ته شي ځکه د اتيان کړي دا په غټولو واجب بندي ولا عمر ولا عمري وې دې ما دې قسم وي په واحد دې عمر دې ما بندې ان مفاسد هذا الاصل چې بربادۍ دې دغې ضابطې چې معتزله يې بيانوي چې وجوب دې اصلح ده بلکې د اکثرو اصولو د معتزلو اظهر من ان يخفا هغه ډېر ښکاره دي له دې نه چې په چا بندې خفي پاتې سي و اکثر من ان يحصا او ډېر دي له دې نه چې سړی يې حساب وکړي و ذالک لقصور نظرهم دا له دې وجې نه چې د دوی نظر قاصر ده فی المعارف الالهیه په باب د الهیاتو کې او د دوی په زړه کې مضبوط سوی دا قیاس الغائب هغه قیاس کول دې الله تعالی علی شاهدې په دې بنده ګانو باندې فی طباعهم په طبیعتونو د دوی کې وغایت تشبثهم او بل د دوی انتهایی هغه خلط راغلی د فی ذالک په دې کې ان ترک الاصلح یکون بخلا و صفحانا چې پریخول د اصلح دا یا بخل یا صفه ګرځي و جوابه جواب دا دا چې منع ما یکون حق المانع چه دا خو منع د هغه شی ده چه هغه حق د مانع ده نو دې ته څوک بخل نه یی وپیدلې وقد ثبت بالادله او په قطعي دلایل ثابت ده کرم دی باری تعالی حکمت دی باری تعالی علم بالعواقب يكون محض عدلنا وحکمتنا نو دا به خالص عدل او حکمت وي ثم ليت شعري بیا کاشکې چې د ما علم د دوی د پاره وای لیت شعری حاصل لهم چې د ما علم د دوی د پاره وای نو بیا به دوی دغه قول فاسد نه وکړی ولی ځکه دوی یې چې په الله واجب ده د واجب نه دوی څه اخلي نو ما معنا وجوب شی څه د معنا دی وجوب د شی په الله تعالی باندې از لیس معنا هو ځکه که وجوب شرعه خلی نو معنا دا ده چې مستحق وي تاریک د دې ذم او د عقاب نو دغه معنا خو نه صحیح کیږي په دې خبره پوه شوئ؟ ناکيتې وجه يې لأنه المالک علی الاطلاق يتصرف کيف يشاء الله تعالی خو د ټولو شيانو مالک ده پورته له ده نه بل مالک سته چې که دی یې پرېږدي هغه عذاب ورکړي په پوه خو شوئ نه وهو ظاهر دا خو ښکاره او بدیهی ده ولا لزوم صدوره عنه او نه وجوب عقلی ترنه مراد کېدلی شي چې صادرېدل به له دنه لازم وي په داسې طریقې باندې لا یتمکنو من ترک چې قدرت به یې د ترک نه نه وي ځکه بیا په دې سره لازمی کې نقض فی قاعده الاختیار بیا خو الله تعالی په حق اضطرار او ایجاب ثابتېږي او الله تعالی خو فاعل بالم... فاعل موجبه او فاعل مستره نه ده بلکې فاعل مختار ده بناء على استلزامه محالنا ځکه دا مستلزم دی یو محل لره چې هغه صفه یا جهل یا عبس ده او بخل ده او نحو ذالک یا په مثل د دې بندې لانه ربزنو ځکه په دې کې ماتوالی ده لپاره د ضابطې د اختیار ومیلنا او په دې کې میلان ده ال الفلسفه الظاهره العوار هغه فلسفه لره چې هغه ښکاره د ړنتوب واله ده نو فاعل مسترخی فلاسفه بولی موږ نه بولو دی غوی په قول باندې قول راغی وعذاب القبر حق